مصلحت پکی ده پروت ده دا دی ده ذات ته راجع کیږی په جمع لمانځه کی داسی مصلحت ده چی ده ذات ته راجع کیږی نمبر ایک ما یرجع الی نفع نفسه یو هغه منفعت ته چی آ راجع کیږی نفع ده نفس ده تا من تهذیبها چی تهذیب ده نفس ده پدی سر رادرومی و ظهور الملکیت او ملکیه ظاهریږی غالبیږی و قهر البهیمیت او قوت بهیمیه دی سره چکیږی مغلوب کیږی ولی کور کی به زر ودریږی ټس ټوس په وکی دونه دی قوت ملکیه قوت بهیمیه یو بل غالبیت مغلوبیت خبره نه پکی رادرومی او جماعت ته تګ او بیا هلته ناسته یا پورا دا څونه مقصد دا دی چی یو هغه ده نمبر ایک دوم خبره دوما وما یرجع الی الناس او بل هغه منفعت تا چی خلقو ته دی هغه رجع کیږی په جمع لمانځه کی چی آس صدا هغه منفعت وما يرجع الي الناس من شيوع السنة الراشدة فيهم چی آ دادا چی یو سنت راشدہ آ با پا دو کی مقصد شایع سی وتنافسهم فیہا او یو بل نا با بیا دو پدی کی چی کئی رغبت کئی یو بل نا با رغبت کئی او یو بل نا با مخته کیږي وتهذیبهم بها او دو په دې سره مهذب کیږي و اجتماع کلمتهم علیها او دو به اجتماع دی کلمې پاغه سنت راشده باندې رئیس ګورا بل داسې ده چې ټولو خلکو ته یعنی خلکو ته هغه دی جمع منفعت چه کیږی راجع کیږی چه ته وینی کنه چه هغه فلانی جمع ته راځی فلانی اولنی صف کی نو یو بل نه که تاسو سوچی په دی سره څه حاصلیږی رغبت حاصلیږی بل یو ځای به مقصد دا ده چه دا هغه کوي نو دی سره د مسلمانانو مقصد دا ده چه دوی به په یوی کلمې سره جمع یی یو بل احوالو نه به سره چه یی خبر وی او یو به او دو باندې به ټول هر یو به د بل نه د خپل تهذیب د نفس څه کئ زیات کوشش کئ او یو رغبت په اجتماعی عمل کې خامخا یو چه وی یو بل نه چه وی رغبت حاصلول وی بله فائده چه هغه خلقو ته راجع کیږی د جمع لمانځه دا ده دریم نمبر فائده وما يرجو في الملة المصطفوية من بقائها غزة طرية بلا فائدہ دی دی ملی فائدہ دا چه ټول ملت تا فائدہ دا چه آ دا چه دا ملت پا تر و تازہ پاتی لا یخالطها التحریف ولا التهاون نه به پدی کی سوک تحریف کولای سی هر وخت په خلق سره مینده یی او دین به ایک یو دین وی سره سوک به پکی آخوا دیخوا نشی کولای کنی وتی به چه بی دا خو دا نوی طریقه چه کړه جوړه کړه سوک به پکی دا آخوا دیخوا تحریفات نشی کولای او بل سوک په دین کی تهاون او سستی نه کوي او پدی سره به دی مسلمانانو یو عظمت او یو شان بلند و بالا چه او مسلمانان خو سم ډیر دی او دا په جوک در جوک په دو جماعتونو ته چی روانی نو ددی دری غټ منفعتونه دی یو شخصی منفعت یو مقصد دا چی راجع الی الناس او بل راجع الی الملت دا دری منفعتونه نو تین دا سل کنا تین شا جی اوس را درا اوس په هر منفعت کی په هر منفعت کی بیا چی دی دری دری منفعتونه دی په دی هر منفعت کی بیا خپل دری دری چی دی منفعتونه دی نو خدای شان تین تین نو تین تین او بیا په هغه نهو کې بیا په هر یوه کې بیا درې درې چه دي منفعتونه دي نو نو تین ستایس تاسو په دې پوه شو لکه اوس په اول کې منفعت دا ده چې هغه تهذیب النفس دی راځي په هغې کې منفعت دا ده القرب من الله والملأ الاعلی یو خو چې ته جمع لمونځ کوې نو تا نفس به الله تعالی ته ور قریب کېږي او ملأ اعلی ته نمبر ایک وکتابت الحسنات لهم بل په جمع الماضی سره تاسو ویلی دی کنا چی نیکی گانی لیکل شی دوم وتکفیر الخطیئات عنهم او بل به دی سره هغه خلقو نه خطی گانی چی کیږی معاف کیږی نو درې منفعتونه خو په اوله نفع شخصی کی بیا خپل درې منفعتونه اندر راغلل وفی الثانی چی هغه خلقو ته کومه نفع راجع کیږی په هغه کی بیا درې منفعتونه دی انتظام حیهم و مدینتهم په دې سره به دی اخکلی او دی مدینه هغه انتظام چی وی آ به مقصد دا دی چی جکړاو وی او په مضبوط پی نمبر ایک نمبر دو ونزول البرکات علیهم فی الدنیا په دنیا کی به په دغو خلقو برکتونه نازلیږی نمبر تین وشفاعت بعضهم لبعض فی الاخرة د جمع لمانځه کی چی سره شریکیږی روزانه نو دا به بعضی ملګری بعضی ملګرو پر په آخرت کی چه کئی شفاعت کئی نو دغی یوی فائدی کی بیا چه سلی دری فائدی شوی وفی الثالث ثلاثة او بیا په دریم کی بیا دری فائدی دی په هغه چی ملت ته رجعه کیږی تمشیت اجماع الملأ الاعلی ګوره ملأ اعلی په دی باندی خوشحالیږی چی مسلمانان دی په یوی کلمه چی وی سره جمع یی نو په دی کی دی ملأ اعلی چی کوم شی باندی خوشحالیږی په هغی باندی تک کول دی دا تمشیه ده دا تک کول دی په اجماع دی چا باندی ملأ اعلی باندی نمبر ایک دوم وتمسکهم بحبل الله الممدود او بل دی دا الله تعالی رسی باندی چی دی منګولی شخول دی او ټول مسلمانان په یوی رسی پوری چی دی ځان تړل دی او دریم وتعاکس انوار بعضهم علی بعض څه پته لګی دی چا لمونځ به په دې کې قبول وي نو هر نو انوارات تی بازو په بازو باندې پریوزی یو لمونځ کله پکې قبول الله تعالی رحمت خو په غضب غالب ده ټول وال ور سره چکی قبول کی نو یو بل هغه انوارات په یو بل باندې سکیږي پری پریوزی نو دا تین تین نو وفی کل من هذه التسعه ثلاثه اوس په دې هر درې هر نه واړو کې بیا درې درې چني منفعتونه دي رضا الله عنهم یو رضای الهی و صلوات الملائکه علیهم بل ملائکه په دو باندې چکه دعاګانې او رحمتو دعاګانې او تواړي بل و انخناس الشیاطین عنهم شیاطین دې دونه چکه متأخر کیږي شیطانان چې مسلمانان په داسې حالت کې ویني نشي ټینګېدای نو نو تین ستائیس نو په دغسی اعتبار یې چه کړی ده بی ویلی دی چه یا دی اوویشت درجی چه ده ثواب ده اوویشت درجی نو دغسی ضبط کړی ده وفی روایت اخری په بل روایت کی راغلی دی بخمس و عشرین چه پنځه ویشت درجی ثوابونه دی پنځه ویشت درجی ښه جی ووجهه دی ایغا وجه دادا ان منافع الجماعت خمسة چه منافع دی جماعت پنز دی فی خمسة پا پنزو کے پنز پا پنزو کے پنج پنج پچیس نمبر ایک هغه اول پنځه دا دی استقامت نفوسهم په دې سره استقامت النفوس را درومي نمبر دو وتألف جماعاتهم تألف الجماعات را درومي نمبر تین وقیام ملتهم په دې سره د دوی ملت هغه قیام را درومي وانبساط الملائکه په دې سره هغه ملائکه خوشحالیږي وانخناس الشیاطین عنهم په دې سره شیطانان بیا څه کیږي هغه مقصد متاخره کیږي د خلقونه پنځه شو وفی کل واحد خمسه اوس په دې پنځو کې په هر یو کې بیا پنځه شیونه چې دي پراته دي رضا الله عنهم نمبر ایک ونزول البرکات فی الدنیا علیهم نمبر دو وکتابت الحسنات لهم نمبر تین وتکفیر الخطیئات عنهم نمبر چار وشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملائکہ لهم نمبر پانچ نو پانچ پانچ پچیس وسبب اختلاف الروایات فی ذلك اختلاف وجوه الضبط نو سبب د اختلاف د روایاتو په دې کې هغه اختلاف د وجوه د چا ده ضبط ده هلته خو اجمالا فضیلت راغلی ده نو هغه اجمالی فضیلت انضباط کله په یوې وجه سره سړی ده او د اجمالی هغه فضیلت انضباط کله په بلې وجه سره سړی ده نو په دې کې هیڅ تعارض نشته شش تاسو په دې خبرې باندې پوه شو شاه صاحب امام المحدثین ده ګوره ټول بر صغیر مقصد دا دی چی د ټول تاسو مونږ ته اوس چی چور علماء دیوبند او د مونږ سندونه ټول په چا ورځی په شاه صاحب امام المحدثین خدای پاک ورته داسی ملکه په احادیثو کی ورکړی وه کنه چی بیا څه ووایه څه عجیب عجیب تطبیقونه او دا خو یې کړی کنه حیران به سی ورته کنه شه جی داسی توجیهات شه بهر حال یو جای می مکتوب کی کتل مکتوب کی اوس ټیم مختصر یی سی خبر سبا نه به دا پنځه نیمی بجی وایو که چا خوښه یی که چا خوښه نه یی مونږ کتاب باسل وی په پوه شوی دا دواړه شیونه نه سره جمع کیږی لکه دین دنیا نه سره جمع کیږی سبق او خوبونه دواړه چا ندی سره جمع کړی څوک من کثر الرقاد حرم المراد تاسو په دی خبری پوه شوی پنځه نیمی بجی نه به وایو شه جی ایوه خبره څه خبره می درته کوله ها مکتوب کی می کاتل چی یو ځای وی په هندوستان باندې د په وخت کی خو ډیر زیات حالات رااله کنه جنگونه و په هندوستان کی نو دی وی هغه بل هغه ته لیکلی مولانا محمد عاشق پلتی رحمه الله هغه ته لیکلی چی ګوره شکر ده خدای پاک ډیره مهربانی وه چی زه بچ سوم اما ورور او مونږ ټول کتابونه چی دی محفوظ دی کتابونه مو ټول خدای پاک ذخیره دی کتابو چه کړه بچ کړه یعنی اول اول سره دی کتابو چه فکر و ملا سړی و کنه چه موږ کتابونه ټول بچ دی هیڅ یو کتاب مو وای ضایع شوی نه ده پدی هغه کی دی چه کوم انقلاب وی هغه سه کنه زه وای مدینه ته لاړم هغه ته لاړم او خپل بال بچ هغه کتابونه می ټول محفوظ کړی دی پټ کړی او ټول کتابونه می چه دی محفوظ پاتی دی دا ربه کتابو سره هغه و جان سره به کتابونه چه و یاد وه ماته هغه راغی چی اوس ته سوچ ورته کوه کنه په دغه ټیم کی سړی کتابونه په زړه یی چی ځان وباسی چیرته بچه کتابونه به دی چیرته په دی خلکو نه سره زر په کورونو کی پاتی شی ښه جی بهر حال وربما یؤتی بالعدد اظهارا لعظم الشیء وکبره فیخرج العدد مخرج المثل په دې سره ګڼ شی احادیث مبارکه وو کې حضور صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وو کې بعض تعارض معلومیږي کله یو عدد ذکری کله بل عدد ذکری نو هغه دفع کوي شاه صاحب شاه صاحب وایي چې کله دا عدد اظهار وشي لپاره د عظمت دی شي او لپاره د لویی دی شي دې پاره دی یو عدد اظهار وشي نو دا عدد اسې خارج شوی ضرب الم یعنی اسې تمثیلا عدد چه وی هغه عدد فی نفسه مقصود نه یی هسی یو تمثیلا هغه عدد چه وی خارج شوی وی تمثیلا لکه ته وایی کنه کله وایی هسی تمثیل کړی چه دفلانی سړی محبت ما په زړه کی غره وره ده غره وره اچھا په بلی موقع دی وویلا چه دفلانی سړی محبت چه ده کنه دا دی ما په زړه کی د دریاب وینی دریاب وره ده نو اوس په تاته څوک دا نه وایی چه یاره مخکی دی ویلی چه غره وره ده اوس وایی چه دریاب وره ده دا خو دی په خبری کی چه شاید تعارض نه نه په دی خبری کی هلکه هیڅ تعارض نشته دا خو هسی بطور مثال هغه محبت او عظمت ظاهرول یو بطور مثال دی خو هلته می هغه مثال پیش کړو هلته می بطور مثل چه هغه پیش کړو نو کله کله عدد داسی خارج شوی مخرج المثل مخرج المثل نو پدی کی مقصد دا چی ستا عارض با نی لکه پدی واقعی کی چی تا تا چوک دا نشی ویلی چی پدی کی چی دا تعارض دا لکه اوس احادیث درته ګڼ شی پیش کړي چې ګوره دغه حدیث کې دونه عدد ده په دغه کې دونه لهذا په دې کې څه تعارض نشته وربما وربما یؤتا بالعدد او ډیر کله ترا تک او سی عدد سره اظهارا لعظم الشیء وکبره لپاره دی اظهار دی عظمت دی شی او غټوالی دی شی فیخرج العدد مخرج المثل نو عدد ا خارج شی پجای دی چا باندې اسی یو مثال په طور باندې ظاهر شي نظیره د دې نظیر به داسې وي لکه یو سړی ووایي ما یقال محبة فلان فی قلبی مثل الجبل غره وره ده کله وای وقدر فلان یصل الی عنان السما د فلانی سړی قدر او د فلانی سړی مرتبه هغه د اسمان هغه طرفونه چکی چوکی یعنی هغه مقصد دا چې چکی ټچ کوي وعلى هذا ينبغي ان يخرج قول صلی الله علیه وسلم نو په دې مناسب اوس پکار ده چې دا قول حضور صلی الله علیه وسلم او د دې آیتون د دې احادیث مبارکه او تخریج وسی یو جه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای یفسح فی قبره 70 ذراعا چې نیکو خلقو بار تاسو مونږ دی خدای پاک دی قبر عذابونو نه ټول عذابونو نه مو دی خدای وساتی او قبرونه دی تاسو مونږ خدای پاک منور او فراخ کی چی یفسح فی قبره سبعون ذراع یو حدیث کی رادرومی چی په قبر کی به ورته ستر ذراع چه سی وسعت راشی نیک سړی ته ستر ذراع وسعت یو کی داسی رادرومی په بل کی رادرومی وقوله مد البصر په بل کی داسی رادرومی چی څونه مقصد دا چی سترګو نظر لگی هغه ور به هغه سی اوس په ته وای چی ستر هغه خو ذراع خو دونه نه ستر ذراع خو الا طریق جی پوری ده دا ستر ذراع او بل چی وای چی تر سترګو نظر پوری باغی نو شاه صاحب وی چی په دی کی هیڅ خبره نه ده دا خو هسی فراخی یعنی مقصد فراخی ده چی ده ته به په قبر کی فراخی راشی نو هغه فراخی حضور صلی الله علیه وسلم کله په دغ شکل کی بیان کړی ده چی مثال ستر ذراع او کله په دغ شکل کی چی مد البصر کله به په بل شکل کی یو جای بیان کله په بل نو په دی کی څه تعارض نشته ده شجی یا لکه دی حدیث مبارک تو گورا وقول صلی اللہ علیہ وسلم او دې قول دې حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره ان حوضی ما بین الکعبه و بیت المقدس یو جې حضور صلی الله علیه وسلم وای چې د ما هغه حوض چې کوم دا قیامت په ورځ د هغه مسافت داسې د کعبې نه واخله تر بیت المقدس پورې لکه دوره ده او بل ځای وای حوضی لا ابعد من ایله الی عدن چې د ایلې نه واخله تر عدن پورې له دې نه ما هغه چې دا ابعد ده د هغه مسافت نو دا دواړو کی بلا شی فرق ته محل وقوع سره پته لګیږی چی کوم محدثینو به بیان کړی چی هغه دونه دونه لری دی اوس خو یی بلکل میلانی کړی دی هغه دونه دونه لری نو دا خو بظاهر تعارض معلومیږی شیخ صاحب وی چی هیڅ تعارض نشته مقصد دا ده دی دی مقصود چه ده دی حوض لویی بیانول نو هغه کله په ایک شکل کی بیان کړی دا او کله په ایغه کی بیان کړی دا مقصود خدا دا نو اسی یو مثال کله هغه ورکړی دا کله چه دا هغه ورکړی دا نه چه بالکل بعینه نا پی اور نا مقصد دا چه تر دغ نا پا پوری تر دغ نا تر پا پوری شجی لکه مثال چوک تو تای چی تاسو کلای با دغ زینا سونا لری نو تو تو چی یار دونه بئی بل تا دا تپوسو که چی سونا بئی نو ایغو علاقه پلا دیو زیو تا یاد که چی دونه بئی حالانکه ایغی که مقصد پا میلانو که لس شل میلا خام خاچی پر کیا تو تای چی ایلی ولی اخو دونه میلا دا دا دونه میلا نو تا پا خبری که وشد تو سڑی خواسی یو مثال می در کداس خونه دا چی ما در تا نفس الامر آغا چکو وایې خو یو مثال مې درکړ چې تقریبا داسې بهیږي تاسو په دې خبره پوه شوئ نو دلته هغه مقصود هغه بل شی هغه لرې والی یا دلته اوس لکه مقصود هغه فراخي د حوض ده ښه جي وقول الشج وفي مثل ذلك ربما يذكر تارة مقدار واخرى مقدار آخر کلا یو مقدار کلا بل مقدار ولا تناقض في ذلك پدې کې اس تناقض نستا بحسب ما يرجع الى الغرض ځکه چه په حسب د دې سره چه هغه رجع غرض ته کاې بیا څه تناقض نشته الاصل الثالث اصل ثالث دادا اصل ثالث انه لا ينبغي ان يقدر شيء الا بمقدار ظاهر معلوم چه نبا اصل ثالث دادا په تعین د مقادیرو کې اصل ثالث دادا چی مناسب ندی چی مقدر کړی سی یو شای مگر په مقدار ظاهر معلوم سرا یستعمله المخاطبون فی نظام الحکم او داسی یو مقدار با ندی به یو شی مقرریری چی دا به دونه مقدار که دونه مقدار باندی چی هغه مقدار به مقصد دا دی چی ظاهر وی او مقصد دا دی چی خلق پدی هغه چه کئی عام استعمال کئی وله مناسبت بمدار الحکم وحکمته او هغه عدد پارا به څه مناسبت وی مدار دی حکم او حکمت دی فلا ینبغی ان یقدر الدراهم الا بالاواق پکې دا به ذکر کیږي ولا ينبغي ان يعطى بجزء لا يستخرجه الا المتعمقون في الحساب او بل چې هغه کوم جز بیانېږي ګوره یو کسر وي که نه یو اصل عدد وي او یو چې وي کسر وي کسر بیا کسور بیا په دوه قسمه دي یو هغه کسری چې هغه پر خپل مستقل چې وي نام وي لکه ثلث ربع داسې او یو هغه کسری چې په اضافت سره ذکر کېږي په صدرا چې مې ټول ته بیان کړي دي لکه مثال یولسم دولسم دیارلسم دغه په پوه شوی نو هغه چه کوم دی نیمه دی دوره نیم او یو مقصد دا دی چه هغه کوم قصور نامونه یی نو هغه ته دو قصور منطقه وایی چه کوم نامونه نه یی نو هغه ته چه وتایی قصور سنیه قصور سنیه شه جی ولا ینبغی ان یعتاج بجزء لا یستخرجه الا المتعمقون فی الحساب او مناسبه نه ده چی داسی جز ذکر کړای سی چی هغه استخراج نشی کولای مګر متعمقون فی الحساب کولای شی نه نه دا نه ذکر کیږی لکه که جزء من سبع عشرا یا جزء من تسع و عشرین داسی جزان چیری ندی اکثر په مقادیرو کی چی راغلی دی ثلث یا ثلثان یا ربع یا عشر یا داسی ذکر شوی دی که تاسو سوچی ځکه چی هغه آسان دی هر سړی په پوهیږی ولذلک ما ذکر الله تعالی فی الفرائض او دی وجنا خدای پاک نه ذکر کړی په علم الفرائض کی الا قصورا مگر هغه قصور ذکر کړی دی یسهل تنصیفها چې دی هغه تنصیف آسان ده وتضعیفها ومعرفت مخرجها مخرج معرفت چې آسان ده مخرج تعریف من درته کړی په هغه کې چې مخرج چاته وتای چې کوم هغه عادت صحیح تو کوم هغه نرباس کنا هغه ته چوتای مخرج جدی ته کوم نسبت وی لکه مقصد اه میراث کنا وذالک فصلان او دا بیا دو قسمه دی احدهما سدس و سلس و سلسان و ثانیهما سمن و ربع و نصف هغه دی مسنات بالتقریر هغه می چې ته بیان کړی وی دا مقدمات په هغه کې دی عدد متعلق ډیر ګڼ شای معلومات راغلی وسره سر دادا ان یظهر فضل ذل فضل ونقصان ذل نقصان بعد ير رائے چاغه فضل ذل فضل او نقصان ذل نقصان واضح چکی پته ولګیږی چی دغ به دونه ایسه یی دغ به چی دونه یی وان یسهل تخریج المسائل علی الادانی والاقاصی او سبا چی هغه تخریج دی مسائل رکی نو هغه ادانی او اقاصی ټولو پاره چی وی برابر یو شی به حاصلای سی په آسانه طریقه سره ځکه په علم المیراث کی تاسو چیر داسی چی دغ پاره به مقصد دا دی چی جز من سبع عشر وی یا جز من سبعین به الی داسی دا چیرته یی عام مسائل چی ثلثان سدس ربع ثمن فلانه دا دا پکی تاخ کیږی تجاوز نه کیږی بین الربع والنصف لان سائر الاجزاء اخفی منهما ځکه چه نور اجزاء بیا د دینه چه دی خفی دی واذا اريد تقدير ما هو كثير في الجمله فالمناسب ان يقدر بثلاث اوس چه کله دا اراده وکړه سی چه ته تقدیر د کثیر شی وکې کثیر شی د کثیر شی مقصد مقدر به تقدیر ان کې نو مناسب دا چې په دریو سره وکا ځکه چې درې هغه ولنه عدد د چا دا جمع ده و اذا اريد تقدير ما هو اکثر من ذلک اکا اکثر دی دینه مقدر کئ نو دی جمع قلت اخرنہ حد ادی جمع کثرت اولنہ بے سوک تا فالمناسب تقدیره بعشر اغلس تی و اذا کان شیء قد یکون قلیلا و قد یکون کثیرا اکل چ یو شیء کم او کل زیات وی فالمناسب ان یوخذ اقل اقل حد و اکثر حد نو بیا به هغه کم حد رواخلی او اکثر حد به رواخلی بیا به دا سره جمع کی بیا به دا په دو باندې چه کی تقسیم کی بیا به هغه ونه روباسی په دو باندې تقسیم کی بیا به چه کی هغه ونه روباسی تاسو به خبر چې کله یو شی کې کله قلیل راغلی کله کثیر راغلی او په دې کې اختلاف نو هغه اقل او اکثر بچ کی سره جمع کی او په دو باندې تقسیم کی بس بیا په هغه باندې چه کو عمل کوا دی پر هغه شرح کې بیا مثال نو ورکړي آسان دي سړی پوهیږي چی څنګه شوی ده غلا، نتاج، و قلت المعونت او کموالی دی معونت که ستړی پکی کمه وه نو هلته به زیات شی ورکوی لکه مقصد برانی ځمکی دی ستړی پکی کمه یی نو څونه به ورکوی لسمه به ورکوی چی نهری ځمکی او مقصد دا دی چی پټی پولی کای او دا پیسی دی ډیری په لګیږی او درنه هغه اخلی کنه خپل مقصد دا دی چی دی اوبه او دا شیونه نو په هغی کی به بیا څونه شلمه ورکوی. وکانت مکاسب جمهور اهل الاقالیم لا تنتظم الا فی اربع مراتب او مکاسب دی جمهور اهل اقالیم دا نه منتظم کیږي مگر په څلور مراتب وکان المناسب ان یظهر الفرق بین کل مرتبتین اسرح ما یکون او مناسب دا چې هر دو مرتبو کې فرق هغه اسرح هغه وی چې کوم دې مې کې فرق ممکن وي وذالک ان تكون الواحده منها ضعف الاخرى چې یو مرتبه بل ډبل وي وسیاتی کا تفصیل دې تفصیل مخکې روان ده ورستو ابواب الزکات دغه کې و اذا وقعت الحاجه الى تقدير اليسار مثلا اوس دیتا حاجت راغی چې دا پته ولګی چې څونه به غنا به څونه وي په څونه شي بیا سړی غني ګاڼه شي چې هغه پرای شي بیا زکات پرای شي ينبغي ان ينظر الى ما يعد في العرف يسارا چې په عرف کې کوم چاته غنا ویل شي بس دا بغنی ګڼل شي ويرا فيه ما هو من احکام اليسار او بیا هغه احکامات چې کیږي اجر خو کوم عرف هلته چی قرآن اول رانازلیدو او په هغ عرف کی به کوم سړی غنی ګاڼه شو چی دونه مال و دولت وی بیا به هغه غنی لهذا بیا به په ده باندی په هغی کی چی وی صدقه وی لکه هلته دا مسله وه لکه اوس ته ته وایی وذلک بحسب عادت جمهور المکلفین مشارقتهم ومغاربتهم عربهم وعجمهم و بحسب ما هو کالمذهب الطبیعی لهم چا بالکل دو فطرت جوړ سلی لولا المانع کمانع نوای هغه مقصد دا دی چی کنز او خزانه څونه مقرر کړی چی پنځه اوقیه سړی سره یی دا به مالدار ګڼ سی دی به بیا پکی ته زکات ورکوی ځکه چی عام وړوکی کورنۍ وی نو پنځه اوقیو باندی د دوه کال تیریږی او څه پکی ته لږ اضافه کیږی هم لهذا په ده باندی به زکات شاه جی اوس په بس دغه معتبر وی لانها تکفی اقل اهل بیت سنه کامله ځکه چی پنځه اوقیو ور مال وی سړی سره نو دا دی یو کور پوره کال کیږی چی داسی معتدل کور وی فی اکثر اطراف المعموره عام عام کلو کی او که ته اوس په بازار کی اوسې او کرایو باندې د شی نه نیږی بیا خو ټیک ده خو هغه ته اعتبار نشته په شریعت کی خو د عامو خلقو چه ده اعتبار ده دارنګ رئیسا اللهم الا فی الجدب او البلاد العظیم ها البته که قحط سالی وی بیا په دی گزارا نه کیږی یا بلاد عظیمه کی سړی اوسی بیا په دی باندې گزارا نه کیږی شاجی او البلاد العظیم جدا او اعمالها یا یا په اطراف او مضافاتو دې کې وي بیا په دې باندې ګزاره نه کېږي خو عام مقصد دا دی چې حساب ورته لګولی د فقهاو نو تقریبا چې معتدل کور وي او پنځه اوقیې وي ورسره نو دا عام اطرافو کې چې اوسي په دې کلو کې او داسې هغه کې نو هغه په دې باندې کال تېرولی شي لهذا دا به غنا پاره چې ګڼ شي نصاب ګڼ شي چې یار دا سړی چې ده غني ده یا لکه اوس ورته رئیسه وقدر رسول الله په ګډو بیزو کی څونه ګډی بیزی دوه دی بیا به پکی زکات ورکای دری دی ورکای به نه عرف کی عام دا وو په عربو کی چی چا به مقصد دا دی چی څلویښت وی بس دا به بیا ډیر ګڼ شی یاره دا پلانی ډیری ګډی بیزی دی څلویښت دی په پوه شوی او غټه رمه هغه به مقصد ایک سو بیس ګڼله شوه بس مقصد دا دی چی په دی کی زکات دا بیا مالداری پاره یو نصاب او باعث جوړ شو ولی دی هغی معاشری متعلق قرآن کریم احکامات اولا چور نازل شوی اوس دی اوس وال پاره ځان له ځان له نشی کیدلای بیا خو شریعت نه رادرومی بس خو هغه شریعت ته بس اوس به هغه مقادیر چی وی معتبر وی نو هلته به په معاشری کی چی چا به څلویښت ګډی بیزی وی دا به بلا شی ګڼه شو چی یاره دا چه دا موړ سړی ده دا چه دا موړ نو دا به بیا غنی ګاڼه شو نو ځکه په دی کی نصاب څلویښت مقرر شو. چه پنځه وسکه یی بیا به دا ذرع کثیره ګڼل شی لان اقل البیت زوج و زوجه و ثالث کم نه کم کور هغه یو زوج وی یو زوجه وی دا ډیر به مخکی خلق نه ډیریدل اوس خو داسی دا تیز تیز مثالیه دا راله چه بس مقصد دا چه نطفه چای بیا ورنه کی شی نه جوړی مقصد چیر یو زوی ولا به ولا منو خو میړه به و ښځه به و چیرته به یو خادم مادم داسی و او ولد بینهما یا به یو زوی لا دوه زامن کی وړی واکثر ما یاک اوس حساب ورته ولګی واکثر ما یاکله الانسان فی الیوم واللیلة مد او رطل یو مد یا رطل خوری نو چی حساب ورته ولګی نو دا ټول کال دی دی کور کیږی او ور مقصد دا چی روټی ته کوم سالن مالن پخی هغه هم ورسره کیږی داسې نه چی دی به روزانه غوښې خوری نه عام معتدل ترکاری چی کوم پخی نو دا کیږی نو لهذا دا به دی غنی ګاڼسی پدی سره چی دونه اندازی هغه به دی غنی ګاڼسی اوس تاسو پدی خبره پوه شو شه جی ويحتاج مع ذلك الى ادام وهذا القدر يكفي من ذلك سند دا ډیری کن تر ترای بسی مولوی صاحب په ما باندې ستر اختر کیږي کنه هر کتا ته پته ای پتا کیږي خامخا به تر تکي بیا به ورته بیان کی چې دونه دونه شای بیا نه نه په ما کیږي هلکه تا نه زه خبره چې پتا کیږي کنه کیږي ته نور هر څه پاره مینده مقصد اختر پاره دوه زره نشي مینده ولای نور خو که مقصد دا خصوصا مونږ پلا داسې کسانی چې نه کوي اختر ځان ورنه چه که وباسی او که چیرته کبډی وه اینډه وه ولی بال و اوری په میا والی کی ولی بال نه پریدی پلار یی ځی او دری څلور یی ورسره ځمنی چی حساب پسی وکی مقصد دوه نیم زره لا دری زره روپی خرچه جوړیږی یو ته می یوه ورځ ورته ویل مال ته رشته وایی تا چیرته په میا والی کی هغه پریښی ده ګیم پریښی ده وایی نه مال دری څلور ځمن دی دی دغو پریښی ده مال دا له کوم ځای نه وو تر پیدا کړی اوس یې اختر ته دې ټوله نیستي په زړه سره خدای دې مال بیخ ونه باسه بس دا ځکه مال کوئ هر کال اوس ویلې چې بس ما اوس هغه راسمه هر کال شروع کړی ما خو به مخکې نه کوه ما نور هر شي پاره پیدا کولای سي دې پاره مقصد دا دی چې دونه نیستي تر باندې راغله چې شریعت کله حکم راشي ښه جي وهذا القدر يكفي في ذلك وهذا القدر يكفي من ذلك سنة كاملة وقدر الماء الکثیر بقلت دارنگی ماء کثیر دی مقدار بس نه بس الته عرف کې کلتین چې و بس دون دا به مای کثیر غان شي ولی ځکه چې عام معادن چې کوم وی پکوانو کې یا چینو کې کلتین نه کمی ني کلتین وی او خلق په لوخ کلتین چوک نه ګرځي چې لوخ کې دو دونه وبګرځي چې کلتین او د کلتین داس یو انداز دا چې دا به ډیر ډیر غان شي دا به چې غان شي ډیر بس کلتین مقصد دا چې تقدیر وشو نو دارنګه په هر شی کی تقدیر دغسی دی هغی موقع مناسب باندی چه دا شوی ده وقدر الماء الکثیر بقلتین ولانه حد او دا داسی یو حد ده لا ينزل منه المعادن چه معادن اکثر دی دینه کته نی کم سے کم معدن دی اوبو چی قلتینی پکی ده ولا يرتقي الیه الاوانی فی عادت العرب عام عادت عربو کی چه کوم لوخی و آبا قلتینو نه زیات نه و خو اړ واړو لوخی و هلته اوبه چیرته وی نیشتیگانه وی لکه مروتو کی اول وخت کی قلتینو نه بچا کره اوبه زیاتی وی دوه مټونه نه نه خو دوه درې کوزې به وې یا چېرته به یوه ماټکۍ پرته وه نو عام عرف کې اوس خو مقصد دا دی چې کولتین اوبه یې واړه کور نه کېږي اوس خو غټې غټې څه دي ټېنکۍ دي نه نه دی عام عرف کې نو بس کولتین به ډېرې ګڼلې شي وقس علی ذلک سایر التقدیرات او په دې باندې ټول تقدیرات شاه صاحب وایي چې کوه قیاس کوه بس دا لږ داسې و چې لږ دقیق غوندې فهم بس نور بیا آسان د باب اسرار القضاء ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیه اکوړه خټه کې له مجاهد عزت عالم سره ملاوي دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهاد ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي